د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلې دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساړې پیچې چیس کې مار دی چیس کې نه مارنا توړې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن خان خو به هغه ته وی په خوا چې لس کسه به په درستخان کې ناسته او لس به پاسېده نن خان په با بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکیو داس داسې بګور او چې پلار رواني کنه داسې به هغه ورځ یو ما ته وایي وایي پلاني دی ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مړي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لارډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال قال رسول الله وایي هغه چړی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي چینی مینی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي لا کوي او د قران یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې مغه خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چنه منه وای وای کنه وای اوس نه لګیا یې غړې گئی او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انچا جی انچا کې مې ریت ټریت نه یو جاتي اوس نه تیارې گئی لګې پنځوس کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه ستاسو تجربه نه شوه هو مغه چل دی وای جتو دی کوتی اته اڻ کلوتی وای ټول وای جتو دی کوتی جتو دی کوتی اته اڻ کلوتی او چې کوم ځای خراو مل ته ودرېږي کبل څه شته هر یو برا پاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به کنه به ها دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا سره رواني خدای بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن هم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمرې او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمرې او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې درې سوه کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو یې او کلي ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویل چې مه یې وباسئ، ویل نه جي ته غږ مه کوه، زه هم لاړم ورپسې. چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه، په خدای قسم په کرسۍ ناست یم، دومره دومره لړمان ترې راووتل او دومره دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټو وته په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان را ورسول زمون قبرونه با د لړمانو ډیپوي زمون قبرونه با د اور تنوري سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانې چې دا تا ور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي ا مولا به دا وایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړی دي چې قران تلاوت کې خپل مړو پسې بخي او روټه دې د لګانو نه وخوري او پیسې هم تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اې پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قران پاس یې غو الیکشن ته ودرې دی شي پکارو کنو پکار چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې شي نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې دی مسلمان به نشي ودرې دی دا ستا ملک دی دا ستاسو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې ترو آؤٹ ملک با بائیکاٹ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پا پاکستان کې غواړو یو طالب با په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې خزه ښکارا شوی وي یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړي آنند د چا د لاسا غرق نه دي اجوندې دي اجوندې دي انشاالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغوی په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعره تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور هم ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پا پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران تفتې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وای چې سبحان سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې را پاسي صدر بش په ملا وټه بجو دا مزه کوا بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام